منځونو کې یو له بله د نفرت ژوند مه کوئ یو له بله د خبرو مقاطعه پرېکون مه کوئ د الله جل جلاله د دین پیروي وکړئ په خپلو منځونو کې یو له بله سره له مینې او محبته ډک د ورونو په څیر ژوند وکړئ د نن ورځې خپرونې ته مجسم الیاس هرکلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سر ټکو ته راګرځوو د پکتیا ولایت له جمنګل ولسوالۍ مرکز او لوی قرارګاه پتحه د استخباراتو د مدیر او امنیه قومندان په ګډون اووه څلوېښت تن عسکر مړه او ټپیان شول د پروان ولایت په مرکز کې پیدایي برید پنځلس تن امریکایي اشغالګر عسکرو ته مرګ ژوبله واړوله د روزګان ولایت په ترینکوټ کې درې پوستې فتحه شل تنه مزدور اسکر قتل ګڼ مهمات یې ولجه شول د پکتیکا ولایت په سراوزا او مټاخان ولسوالیو کې د قومندانانو په ګډون شپږ دېرش تنه عسکر او اربکیانو ته مرګ ژوبله واوښته د الخندق عملیاتو په دښمن ځپونکي جریان کې تېره شپه د پکتیا ولایت له جمنګل ولسوالۍ په مرکز او ورسره لوی قرارګاه د اسلامي امارت مجاهدینو کارن د تعرضي عملیات پیل کړل د ترلاسه شوي معلوماتو په اساس د عملیاتو په لړ کې د ولسوالۍ مرکزي ودانۍ او ورسره په څنګ کې لوی قرارګاه په بشپړه توګه فتحه او د اسلامي امارت سپین توغ پرې رپاند شو دغه راز د استخباراتو د مدیر نظیر په شمول اتلس تن عسکر او پولیس ووژل شول اته تنه نور ټپیان دي همدارنګه دوه ټنګونه دوه رادې رینجر موټر ویجاړ شول دوه ټنګونه او یوه راده رینجر موټر او په ډېر اندازه وسلې او مهمات او نظامي توکي د مجاهدینو لاسته ورغلل د عملیاتو په لړ کې دوه تن عسکر ژوندي ونیول شول بلخوا د نوموړي ولایت څمکنیو ولسوالیو اړوند نوزي سیمه کې د مزدور دښمن په کومکی قوا هم د اسلامي امارت مجاهدینو ناڅاپي او ځپونکي بریدونه ترسره کړل د معلوماتو په اساس د نښتو په لړ کې اووه تن عسکر او پولیس ووژل شول د څمکنو ولسوالۍ د امنیه قومندان په ګډون څوارلس تن عسکر پولیس او اربکیان ټپیان دي خبر زیاتوي چې دلته هم د دښمن درې ټانګونه او یوه اراده رینجر موټر په بشپړه توګه ویجاړ شول دوه میله پیکا ماشیندارونه او نورې ډېرې وسلې او مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلل د نښتو په ټول جریان کې دوه تنه مجاهدین د شهادت لوړ مقام ته ورسېدل او څلور تنه نور ټپیان دي عملیات لا هم دوام لري او دښمن د تیښتې په حال کې د مجاهدینو تر تعقیبي بریدونو لاندې دی د پروان ولایت مرکز اړوند خلزۍ سیمه کې په امریکایي اشغالګرو عسکرو چې په یوه باغچه کې سره راټول شوي وو د اسلامي امارت د استشهادي کنډک یو تن قهرمان فدایي مجاهد مولوي ثناالله خالد چې د کابل اوسېدونکی د فدایي واسکټ په وسیله خورا قوي چاودېدونکي توکي پکې ځای پر ځای شوي وو اتلوال فدایي برید ترسره کړ امریکایي اشغالګر داسې مهال د دغه کوپر ځپونکي برید ښکار شول چې تېره شپه درې بجې نوموړي سیمې ته د چاپې په موخه راغلي وو د کره ترلاسه شوي معلوماتو په اساس په یاد اتلوال فدایي برید کې پنځلس تن امریکایي اشغالګر اسکر مړه او ټپیان شول ورسره په څنګ کې د اشغالګرو یو تربیه شوی سپی او یو تن کورنی غلام اسکر هم ووژل شو خبر زیاتوي اشغالګرو له برید وروسته سیمه کلکه محاصره کړه او خپل مړي او ټپیان یې د دریو امبولانس چورلکو په مټ له سیمې ولېږدول همداراز د یاد ولایت غوربند درې په درې ولسوالیو سیاګرد، شیخ علي او شینوارو کې د کابل بامیان لاره په ټولیزه توګه د دښمن د هر ډول تحرکاتو په مخ وتړل شوه. یاده لاره د سیاګرد ولسوالۍ په رنګاب، شینوارو ولسوالۍ په درازګرد او شیخ علي ولسوالۍ په دهاني سراج سیمو کې بنده شوه. خبر وايي دښمن پنځه ځلې د یادې لارې د خلاصولو په هدف تعرضي بریدونه ترسره کړل خو هر ځل د مجاهدینو له کلک او ځپونکي غبرګون سره مخامخ شو او د تلفاتو په لیدلو سره بیرته شا تګ ته اړ شو. د نښتو په لړ کې د شینوارو ولسوالۍ د اربکیانو عمومي قمندان بیروبیک په درازګرد سیمه کې مرګونی ټپي شو او د دښمن یو ټانګ د ورخطایي له امله چپه شو او عسکرو ته پکې مرګ ژوبله واوښته د جګړې په جریان کې دښمن ته نور مرګ ژوبله هم واوښته خو دقیق شمېر یې لا نه دی معلوم شوی د الخندق عملیاتو په لړ کې بیګا شپه د روزګان ولایت د مرکز ترینکوټ اړوند د پایناوي د سرخوم د سپین مسجد په سیمه کې د مزدور دښمن په درو پوستو پراخ وسلوال بریدونه ترسره شول. بریدونو چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پایله کې یې درې واړې پوستې په بشپړه توګه فتحه او پکې میشت شل تنه مزدور پولیس او اربکیان ځای پر ځای قتل شول چې جسدونه یې اوس هم د جګړې په ډګر پاتې دي په پوستو کې د نور مهماتو ترڅنګ پنځلس میله سپکې او درنې وسلې هم د مجاهدینو لاسته ورغلي همداراز د یادې سیمې اړوند د زمانجان اغا د کوتل په سیمه کې پرون سهار لس بجې د مزدور عسکرو پر شوبله د خښ کړای شوي مین په مټ چاودنه ترسره شوه د چاودنې له امله شوبله ویجاړه او پکې سپاره پنځه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول همداراز د چلنګر په سیمه کې د مزدور دښمن په یوه مرکز وسلوال برید ترسره شو برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پایله کې مرکز تخریب او پکې میشت شپږ تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته د یاد ولایت د دراود ولسوالۍ اړوند د زرتالي په سیمه کې د مزدور عسکرو او پولیسو په پلې ګزمه د درسکو په مټ بریدونه ترسره شول چې په پایله کې پنځه تنه مزدور عسکر او پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته د پکتیکا ولایت سراوزي ولسوالۍ اړوند سراوزي کلي ته نږدې د شریر اربکیانو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د معلومات له مخې د برید په پایله کې پوسته په بشپړه توګه فتح شوه دغه راز د وحشي قومندان عثمان په شمول دیارلس تن اربکیان ووژل شول یو شمیر ټپیان دي او یو تن یې ژوندی ونیول شو په پوسته کې له دښمن څخه اته میله کلاشینکوپونه دوه میله پیکه ماشیندار، یوه قبضه راکټ او ګڼ شمېر مهمات او نظامي توکي د مجاهدینو لاسته ورغلل. په نښتو کې لله الحمد مجاهدینو ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی. همداراز د یاد ولایت د مټاخان ولسوالۍ اړوند شنک سیمه کې د مزدور عسکرو په قوا د اسلامي امارت مجاهدینو کارنده بریدونه ترسره کړل یاده قوه نوموړې سیمې ته د عملیاتو په هدف را روانه وه چې د مجاهدینو له بریدونو سره مخامخ شوه د معلوماتو په اساس نښتو د شپې تر یولس بجو پورې دوام وکړ او په لړ کې دوه ټنګونه په ټولیزه توګه ویجاړ شول دغه راز نه تن عسکر ووژل شول او د وحشي قومندان ودود په ګډون پنځه تنه نور ژوبل شول جګړه د دښمن په شرمېدلي تېښتې سره پای ته ورسېده د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ اړوند د شین کلي په سیمه کې د اسلامي امارت یو تن نفوذي مجاهد په پوسته کې په میشتو مزدورو پولیسو د خپل ټوپک شپېلۍ راواړوله نوموړي په دې برید کې اته تنه مزدور پولیس ځای پر ځای ووژل له پیښې وروسته نوموړی مجاهد د دښمن له یو ثقیل او درې کلاشینکوپونو سره روغ رمټ تر خپلو ملګرو پورې راورسید همداراز د ناوې ولسوالۍ اړوند د ټنګانو د ګودر په سیمه کې د مزدور اربکیانو په پوسته د سپکو او درنو وسلو په مټ بریدونه ترسره کړل د بریدونو په پایله کې پوسته فتح او پکې میشت اووه تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی همداراز د یادې ولسوالۍ اړوند د نمرو په سیمه کې بېګا شپه لس بجې د مزدور اربکیانو په پوسته وسلوال برید ترسره شو د برید په پایله کې پنځه تنه مزدور اربکیانو ته مرګ ژوبله واوښته د ګرشک ولسوالۍ اړوند د پشک منده په سیمه کې بیګا ماخوستن نه بجې د مزدور اربکیانو په درو پوستو مجاهدینو د لیزري وسلو په مټ بریدونه ترسره کړل د بریدونو په پایله کې پنځه تنه مزدور اربکیانو ته مرګ ژوبله واوښته د مرجع ولسوالۍ مرکز ته څیرمه د مزدور عسکرو په امنیتي پوستو تیر ماښام اته نیمې بجې د سپکو او درنو وسلو په مټ بریدونه ترسره شول د بریدونو په پایله کې څلور تنه مزدور عسکر مړه او ژوبل او د پوستو ټاورونه یې تخریب شول مجاهدین ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی له یاد ولایت نه وروستی خبر دا چې د نادعلي ولسوالۍ اړوند د شاول په سیمه کې بیګا شپه لس نیمې بجې د مزدور اردو په پلې ګزمه د کمین په ترڅ کې د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو د برید په پایله کې څلور تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته همداراز په سیمه کې د دښمن په کومکي عسکرو هم د کمین په ترڅ کې برید ترسره شو چې په پایله کې یوه شوبله د راکټ په مټ ویجاړه او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. د الخندق عملیاتو په لړ کې بیګا شپه دولس بجې د بادغیس ولایت د غورماچ ولسوالۍ لوی قرارګاه ته څیرمه د مزدوري اردو په مهمه پوسته وسلوال برید ترسره شو برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې پوره دوه ساعتونه یې دوام وکړ د برید په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتحه پکې میشت نه تنه مزدور اسکر ځای پر ځای ووژل شول چې جسدونه اوس هم په پوسته کې پراته دي په پوسته کې له مزدور دښمن څخه یو اسپي جناین توپ درې سرقیلان درې کارمولي ټوپکونه یو بم افغان او ګڼ شمېر نور مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلي مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوه زیان نه دی اوښتی د بلخ ولایت چربولک ولسوالۍ په مربوطاتو کې څلور تن اربکیان له مخالفت نه لاس په سر او مجاهدینو ته تسلیم شول خبر وايي تسلیم شوي اربکیان د حقایقو په درک کولو او د اسلامي امارت د دعوت او ارشاد مسؤلینو په هلو ځلو سره د مزدور ادارې له کرغېړن سب څخه را جلا او مجاهدینو ته تسلیم شول د غزنی ولایت مرکز اړوند روضې ته نږدې باغ سیمه کې د مزدورو پولیسو په دوو پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو بریدونه ترسره کړل د ترلاسه شوي خبر په اساس د بریدونو په لړ کې دواړې پوستې په بشپړه توګه فتح شوې دغه راز دښمن ته مرګ ژوبله واوښته خو دقیق شمېر یې لا نه دی معلوم شوی د زابل ولایت د میزانې ولسوالۍ اړوند د آتش په پوسته بېګا ماښام لس بجې د مجاهدینو له لوري وسلوال برید ترسره شو د وسله وال برید په ترڅ کې د مزدور اردو یو رینجر موټر د خرڅ کړای شوي مین په مټ ویجاړ او پکې سپاره یو مزدور اسکر ځای پر ځای قتل دوه تنه ژوبل شول وروستی خبر دا چې د فراه ولایت د فرارود ولسوالۍ اړوند د هرات کندهار پر لویه لاره د ټولۍ او قومندان احمد شاه د پوستې ترمنځ په هغه مزدورو پولیسو غلچکي برید ترسره شو چې په سیمه کې پر لویه لاره له موټر چلوونکو په زور پیسې اخیستې د برید په پایله کې درې تنه مزدور پولیس ته پر ځای قتل یو ثقیل دوه چلتر ټوپکونه پنځه شاجوران یو شرید یوه شرید بکسه یوه چنټه او ګڼ مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلل مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی د خبرونو پای امریکایان چې له کوم حالت او برخلیک سره په افغانستان کې لاس او ګریوان دي او په دې وروستیو کې یې چې کومو ګامونو اخیستلو ته مټې بډ وهلې که امریکایي غلامان او حلقه بګوشه رسنۍ ورته بل هر نوم او عنوان کیږدي او یا یې په مثبتو تعبیرونو کې واړوي راواړوي حقیقت ډیر څرګند او برالا دی چې د مستکبرې امریکا زور نور د متعال رب جل جلاله په نصرت سره اوبه شوی دی ستراتیژیو یې جواب ورکړی د مجربو جنرالانو تجربې او نیرنګونه یې نامراده شوي دي پرته له دې چې افغان عظمت او د مجاهد د تورې شرنګ ته د تسلیمۍ غاړه کیږدي بله لار او چانس په لاس او واک کې نه لري د حیرانتیا وړ خبره دا ده چې ټرمپ د افغانستان په اړه په خپله پخوانۍ تګلاره او ستراتیژۍ خاورې اړوي او وایي چې کار یې ور نه کړ وحشت او بربریت ته یې افغانانو سر ښکته نه کړ، اوس د خپلې نوې ستراتیژۍ له مخې امریکایي قواو او هم افغاني ملیشو او اربکیانو ته قومانده ورکوي چې له لیرې پرتو سیمو یعنې ولسوالیو څخه شا ګرځ وکړي او د ټول افغانستان په ځای د لویو ښارونو ساتنې ته توجه واړوي. خو د ټرمپ غلامان او مکاره رسنۍ یې له ځانه دا بابولالي ورسره ټومبي چې ګواکې اسلامي امارت له امریکایانو سره د یو تفاهم او پریکړې له مخې منلې چې امریکایان به یو شمېر ولایتونه او سیمې هغوی ته پرېږدي په مقابل کې به امارت په افغانستان کې څو امریکایي اډو منلو ته چمتووالی ښیي د کابل رژیم د واکمنو لپاره به تر دې بل لوی شرم او د پوزې پرې کېدل څه وي چې دوی خبر نه وي ټرمپ قومانده ورکوي چې له لرې پرتو سیمو څخه د امریکایي او افغاني عسکر عاجل ووځي چې د راپورونو له مخې د ټرمپ د حکم په اساس عملا دغه لړۍ په غزني، فراه، نیمروز، پکتیا او ځینو نورو ولایتونو کې پیل شوې ده. د کابل شرمېدلي او شړېدلي رژیم د دې لپاره چې خپله حلقه به ګوشه څېره پټه کړي، ویندویان یې وایي چې له اطرافي سیمو څخه د قواو راویستل د رژیم خپله پرېکړه او مصلحت و نو په غبر ګوړاند شي ستاسې که دغه پریکړه او تصمیم خپل وای نو د ټرمپ له اعلان او قومندې وړاندې مو ولې نه اعلاناوه اسلامي امارت په داسې حال چې له ولسوالیو او لرې پرتو برخو څخه د خارجي او داخلي یرغلګرو انخلا د الله جل جلاله مرسته د مجاهدینو د تورې زور او د افغان ننګیالي ولس د همت او قربانیو برکت بولي په صراحت سره د هغو شیطاني شایعو تردید او نفی کوي چې ځینې جهتونه او رسنۍ یې خپروي چې ګواکې امریکایانو له اسلامي امارت سره د یوې معاملې په ترڅ کې تصمیم نیولی چې طالبان به محدودې امریکایي اډې مني او امریکایان به یو شمیر ولایتونه هغوی ته پریږدي امریکایي غلامان او مغرضې رسنۍ دا تشې افواګانې او خودساخته خبرې د دې لپاره په لار اچوي چې د مجاهدینو او ولس ترمنځ تشویش ایجاد کړي او په وروستیو نظامي او سیاسي پرمختګونو سیوری وغوړوي اسلامي امارت نه له چا سره دا ډول خبره کړې او نه داسې څه زغملی شي چې د امریکایي اشغالګرو حتی یو نظامي عسکر هم چیرې زموږ په خاوره کې وجود ولري